گران مخترم آردن کو دا مولانا لیا قتلی سے دا دور تفسیر قرآن چپا مدرسہ دار القرآن کالو خان کی پسند دوزار چین کی شعر د دې د ملاویدو پته یا ساتي اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 وغو اتقوا الله او یریګه د الله نه لومبنه تقوا دویم وابتغوا الیه الوسیله او لټوي د الله ته وسیله او دریم وجاهدوا فی سبیله کوشش وکړئ په دین د الله کې ان نیک عمل دا درې اسباب اولټوي دغه الله ته وسیله دغه الله ته نزدېکت اوس وسیله معنا سره وسیله څه ته وایي وسیله وی تقرب تقرب څه شیره هر هغه چیز چې یو بنده بل بنده ته دغه په سبب نږدې کیږي هغه مال دی هغه دولت دی هغه سره د لاس خپوخي ګړه ده وی پلانی ما سره امداد کړو کار لراغلم مال او ماته ځان را نږدې کو زه تم ځان نږدې کو لدغه تا لغوی معنی سره تقرب وی نزدېکت حاصلول د چا سره په سو سبب باندې الله سره تقرب حاصلول نزدېکت حاصلول ناغه تقوا دارنګ نیک عمل ایمان دا الله ته د نزدېکت اسباب دي اول چې ستا ایمان وي نو د ایمان په وجبان انسان الله ته نږدې کیږي دویم چې تا کې تقوا رااله نو ته الله ته نږدې کیږي دریم چې عمل صالح ته اختیار کو نو ته الله ته نږدې کیږي اوس دې دې کې وای وابتغوا اولټوي الیه الوسیلتا دی الله سره وسیله الله تا وسیله اولټوي او قران کریم دا ځې په ذکر کړی دی لکه سورته بقره وګوره نالته مو عمل صالح سورته البقره 15 سالوي خایت وګوره الته کې وای واستعینوا بالصبر والصلاه واستعینوا بالصبر والصلاه امداد غواړی د الله نه په صبر سره او په منځ سره واستعینوا بالصبر والصلاه الله سره امداد غواړی په صبر او په منځ سره دیته ویني کمل دا الله ته د نږدې کته د حاصلولو چې کم نه سبب دی دارنګه سورۃ الاعراف کې راځي سورۃ الاعراف ګورئ نال تکیم وای سورۃ الاعراف نهم سپارا یوصل اتشتمه یت ګورئ نال تکی وای یوصل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دغه الله للذي نمونه خيستا نو په دغه نمونه الله را مدد کوي په دغه نمونه باندې الله را مدد کوي دا رنګي ایمان دام الله ته وسیله کول چی لکه سورته آل عمران کې مخکې کوم نه تیر شیو سورته آل عمران کې آخر رکوګانو کې چې هغه ایمان هم الله ته وسیله کول شي الله د ایمان په خاطر زما دا کار چې کم دی نو نو توسل په اعمال صالحو توسل بالایمان او توسل په اسماء حسنا سره دا چې کم دی وسیله کول شي دا رنګي د وسیلې معنی ا ترک د سیئات کوا نه دی ته وی وسیله وابتغوا الیه الوسیلتا اولټوي دغه الله ته وسیله او وسیله معنا د دې آیت دلان دی تفسیر ابو سعود هغه وی الوسیلتو ما يتوسل به الى الله الوسیلتو ما توسلو به الى الله التقرب التقرب و دا تقرب دی نزدېکت ته الله ته حاصلول پس سره په کولو د نیکو سره او په منکولو د بدو سره ابو سعود په خپل تفسیر کې هم نه دغه معنی رته وسیلې چې کم دینه کړل الوسیلتو ما يتوسل به الى الله وې دا هغه څه دی چې په دې باندې الله تعالی تقرب حاصلېږي چې کول د نیکو دی او د بدونه ځان من کولی دا وابتغوا الیه الوسیله بل څه وسیله معنی کوي وابتغوا الیه الوسیله ابن جریر دارنګي ابن کثیر او تفسیر کبیر د دې آیت لاندې د وابتغوا الیه الوسیله هم دغه معنی کړی دي بل معنی نشته ښه وابتغوا الیه الوسیله اولټو اے دغه الله ته نزدېکات دغه الله ته نیک اعمال لټوي زاد المسیر د ابن جوزی غرائب القرآن احکام القرآن د دې آیت دلاندې معنا د وابتغ الیه الوسیله عمدک کوي فعل طاعات و ترک سیئات کول د نیکو دی او د بدونه ځان چې کم دنه منه کول دي نو وستا نیکه کوا هغه الله ته وسیله کا دارنګ احادیث کراغلیو چې هغه درې کسان هغه غر کې را بن شو د ګډ د لاندې شو الله ته سو وسیله کړو نیک اعمال بزرګ پیغمبر ولی وسیله کړو حدیث کې وای او کنه نیک اعمال وسیله کړو ار یو خپل نیک عمل وسیله کو او داغه پوجا اگټو اتنه پورتش تم دغه څه کو کنه وابتغو الیه الوسیله اولټوي دغه الله ته وسیله دغه الله ته نزدېکت نزدېکت الله ته ولټوي حسن بصري تابعین چې کوم دی غیم دغه معنا کړی دا حسن بصري امام زهاک امام قتاده ابو وائل سمانا کی وابتغوا الیه الوسیله هم دک معنا کی فعل الطاعات و ترک السیئات دا کول نیکو دی او بدای نامنه کیدلی وابتغوا الیه الوسیله دا رنګي دا یو دغه باندې دلیل نسی روح المانی روح المانی وی هغه کشتا حالان کې روح المانی یو سل شپږشتمه صفه باندې د دې آیت لاندې هغه ویل دي او رد یې په دې کړه دي دین نه پويږي مبتدیین او اثبات یې کړه حالان کې رد یې په کړه دي بیا شرح عقیدت التحاویہ هغه 288مه صفه باندې اره دې کړه دې هغه وی ان لفظ فلان بحق فلان ان اللفظ بحق فلان مردود لا يجوز وی حق فلان لفظ ویلو دا مردود دی او لا يجوز وی دا جیز ندی شرح عقیدت التحاویه هغه ویلري چې دا لفظ د فلان چې د فلانی په خاطر او د فلانی په توفیلو هغه وی او هو مردود لا يجوز وی دا مردود دی او دا ناجیز دی لفظ د فلان هغه پیرات کړه دی ا دی وینا او اثبات یې کړه دی نو چې څوک زوات فاضله لټي نو هغه ته دا دغه دی چې زوات فاضله د کم ځنه تاسو خې دا تفاسیر د چې سمره مونږ یاد کړلو نه پدې کې خود زوات فاضله یو نه قائل قران کریم د زوات فاضله رد کړی دی نه کم ځنه ثابت دی دا ټول مفسرین نه پويږي او چې کوم حدیث کې اعمال صالحه وسیله راغله د نو نعوذ بالله غم نه لسی او خو ساخته چې تر تاونه نه د دروت مسبخین کتاب نه بیراغستی نو هغه کې زوات فاضل لري زوات فاضله په مخکنو متونو کې چې کم دین نو دا ټول تفاصیل مونږ نمونه واغستو دې کې خو رسو کو چې دې کې زوات فاضله سو کېل نه سره کم ځای نه راخله وابتغوا الیه الوسیلتا اولټوي دغه الله ته وسیله او بیا ابن کثیر د دې دا ټول اقوال نقل کړی دي او بیا دا غي خلاصه راغسته دا هغه والذي قال هؤلاء لا خلاف وی سمه چې دا اقوال نقل شوی دي دی مفسرین نقل کړی لا خلاف فيه بین المفسرین وی په دې کې د ایسو مفسر چې کم نه خلاف نشته ابن کثیر ټول اقوال له جمع کړي او اخر کې بیا فیصله هغه اورول چې د یو مفسر په دې کې خلاف نشتا چې وسیله هغه نیک اعمال دي الله ته هغه لټول دي وابتغوا الیه الوسیله اولټوي دغه الله ته وسیله تقرب الله تا او عمل صالح لو ان لهم کچری شری دی لپاره ما سو فی الارض چې پزما کری جميعا ټول ومثله ما او بشان دغه نور هغه سره ليفتدو به د دې لپاره چې فدیه کې ورکې دغه مال من عذاب یوم القیامت دا عذاب درجه د قیامت نه ما تقبل منهم د قطعه طریقه داغي ذکر وکړو چې هغه له سزاګانې ورکړي دې ځکه مسله له ساره کې راوړه دا ولې زکه چې ساره کو غلاګر اه غلاو کی نو غلاو کړه د شپې نه داغه نه خلاص پرې کیږي ولې مخ کې دا نظر د غیر الله داغه ذکر یې کړو او د درگاونو ذکر یې کړو نه چې آلته کې هغه منجور ناشته او د روز هغه ډاکه کوي دا هغه لاس نشي پرې کوله دا غلا اگر خو د شپې غلاو کې او چنه چتواله کوري وو او غلا وکړه او غلا په ثابت شه په ثبوت سره ناغه نه بلاس پرې کول شي چې دا دروازه ښکار ډاکی غورځي په ایمان باندې او په مال باندې ا دې په زیارت کې ناشته ا چاته وی کار بدیو شو چاته وی لګ وخت صبر وکا چاته وی اوشو نه دنه بلاس نه پرې کې په اسلامی حکومت کې د منجور لاس په مړون کې دا مونډیان کونډیان وي دا خو ځکه روغ دي چې اسلامی حکومت نشته دی دواره دی تکي که اسلامی حکومت راغنه مولا چې بچ کم نه بیا ګرځي دا ټولو واغی په خپل دغه سیدینو هغه زیارتونه ټیک کړی او دا غینه پیسې په پندونو باندې وروړي لاسونه دا غي پرګي کبل لاس ول د مسالې جوړي والسارق والسارقتو غلاګر سړی غلاګر خزا فقطعو پرې کې دی او ما لاسونه ردې دواړو او ساره کې غلا کې مخ کې کو او ساره کې روستو کړه خزا او سورته نور کې چراشي نال تکي الزانیه تو والزانی ری الزانیه تو والزانی فجلدو منهم او هغه پدې کې هر یو سلسل دوری نو آل تکي خزا مخ کې کړه او دلته کې سړې مخ کې کو ځکه غلا کې چې کم نه سړې پالوان دی دې زړور دې دې پغلا ډېر خور دي او خزه چې کم نه دا ډوره زړول نه ده دا کډیر کینه چې تر کندونه یو شکره دانه برا پټی کی نو نو هغه ډغلا نه شو کوله آیا چې ته چا کړل شي زینو سخپو کې بس دړو کې مړ کې اوسي نور غټ غلا نشي کو او سړی چې دی نو دې ګوټ وای نه زړه ور دی او الته کې دا فعل د بهای کې هغه مخکې کړل ځکه محل هغه د کنه نه ردی وجنه هغه الته کې مخکې کړل والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء دا صدارا بما په سبب دا غي کسبا چې کړي دې دواړو نکال نه عبرت من الله او نکال نه عبرت چې سباله بل څوک داسې نه کوي دا نه چې وینه سه تاسو یې پریزه سزا ول ورکه چې نکالن من الله ګرځي بیا څوک داسې وکي کوچ لو کوچ دو کار چې نه بیا کار سم وي والله خدای پاک عزیز زور ور دی حکیم خاوند حکمت دی ومن تابا چا چې توبه وستا من بعد ظلمي پس دې ګناه خپلنا واصلها درست کامل فإن الله بشک الله يتوب عليه توبه قبول کړه ان الله والله خدای پاک علی کل شیء قدیر پس باندې طاقت لرون کړي یا ایها الرسول ای پیغمبر علی السلام و زدی زینا د سوره المائده شپږم ایسه شروع کولا او دې کې تسلی پیغمبر ته او قبایه اهل کتابو شپږم بابا د سوره المائده په دې کې تسلی پیغمبر ته او قبایح ناکاروالی د یهودو هغه ذکر کول یا ایها الرسول ای پیغمبر اسلام لا يحزنك الذين تارغم جن کیا کسان یسارعون چې جلتی کوي تلوار کوي فل کفر په کارونو د کفر کې کفر ندی چې مراسری انکار حدود و انکار حدود هغه کې تلوار کوي څه مطلب نه مني من الذين دا کسانونه قالو چې وایغي آمنا من یقین کړه دی بیا فاهم په خلو خپل باندې ولم تؤمن قلوبهم او یقین نه کړه زونه د دی ومن الذين دا کسانونه هادو چې يهوديان دي سمعونا او زور دین دا چې کم نه آدن اخوا دی خو ګوره و من یرید الله او چاته چې را دو کې الله فتنه ته د بیلار کول داغو څوک چې الله بیلار کوي ولی اسباب د زلال ځان له تیار کی الله څوک بیلار کوي نه خو اسباب د زلالت او هغه ځان له چې کم نه تیار کړلو فلن تملک له پس تبا طاقت لري داغه د پاره و حرام چې کم دی نه خوري او په مینه مینه خوري په مینه مینه خوري هغه د حضرت شیخ القرآن و ذکر کول واقعا د خپل شیخ د پنځپیرو بام خیله خبره وا حال تک چې کم نه پیرو چې څوک به علم نه فارغ شو ان هغه بلل حال تک جو بیان به پیو کو ولا به 50 روپے ورکول حضرت شیخ القرآن وی هغه زما استادو نه لګو هغه بدعت ته مېلو ځکه په خوا خو دغه ونو وی هغه ما په سراغه چې دغه سه بامخیل ته زو ولته کې کم دینو لالاجی دی وغه پیسې مور کې چرګ ملالی بندلو کلاله ما سره وی مې مکو غنه به چرګی نه بسې ګوره وګوره هغه وینه کنه کوي داسي وی زه خو په ما دغه مطلب خدا چې 50 روپې دی خو پیسې سم نه لین 50 روپې نه به مال راکی اچر بچر کو خو ایما وته دا څه کوی دلته پنځپیر کې به مونږ کو ډوډۍ به خو هغه نه چرګ به حلال کړی ایما ما کا خیر وی ډوډۍ مونږ دلته خو لا چې لول ته ځان ورسو انو وی چې دلته مو ویزه په منبر کې نه سم تقریم شروع کو او دې کې جوړ بیا ني تقریر شروع شنو نظر د غیر الله باندې ردو او خو د عقیده غو قایلو ها دې کې هغه جوړی دا استاد زما چې کم نه جو خله کې ګوته وی را وی جو بالکل چی چی چې دا د څه شروع کړل دا د څه چلو کو خیر چې بیان شو جو دې کې خلک الغو تلغو شو ارلی چې برلی چې چو ایما د توی چې خپیر اوخکا وې زه د روان شو د ما پسې غوسه د خاصه چوي ته غوسه نه اجدا سی د خپل تر کوزید پنځ پیر تر کوزید نو جو د ماته چې موزره ودرېګه کنه وای ماته ولې وی موزره زره مرګ له بوتلې ما تا چې دا مسلې نه ما خو تا ته وی چې دا مسلې غینه منی نه تا داړو مسلې کولې بیا تکي یو چانو هغه قرآن به وی ها نه دا مسله به دا کوله نه دا اکالون له سوه د عزت کړو نه هغه پیر باندې به تور اته و هغه ته به وی چې اکالون له سوه اکالون له سوه په مینه خلون کې حرام ولا وی هغه وی سکه چې انور نه تنگ نه مخ وی د دې غیونه کې نه تنگ ما بازی راځي ما ته وی چې اکالون له سوه دا بیا د غیونه کې نه تنگ راشي او کنه مسله زده کې بیا اکالون له سوه بابل اکساب لیکل چې د ارچا خپل کسب کم یا مفسر یا محدث اغا حدیث لال یا تفاسی تفسیر به لیکو ناغه ځان سره د اول د تفسیر کې هغه ځان سره لیکل چې زما دا کسب دی د فلانی دا کسب دی د فلانی دا کسب دی دا رنګي انبیاء علیهم السلام اغیم سره د مسلې د بیانولو او د نبوت سره هغه خپل خپل کسب چې کم دی نه کړل وې زکریا علی السلام نجارو ترکانه کار چې کم نه دا به کو دا کار به کو او دا غي د لاس مزدوري چې کمونه هغه به حاصلوله او هغه به خړله دا رنګ نور انبیاء علیهم السلام دا غي چې کمونه کسبونه وو دا هر یو ځان سره اغلی کله دی مفسرین لیکلی ځان سره چا ځان ته نجار ویلی دی چا ځان ته خصاف ویلی دی خصاف یې چمیاری به کوله چا ځان ته بازار لیکلی دی بازار هغه به چې کم نه دو تجارت د ټکو دا به کو چا ځان ته یو لیکل دی چا ځان ته بلو د دې وجنه دا تمه ساده پوري د اس یو عالم فتوا به نه قبلې دا چې سو پر هغه بزان سره کسب نه ولیکل چې دا کسب سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حدیث کرا دی حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه راغی فسأله نو تاسو او کدا غنا په بار دو لاسونو داغه کې لاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاو کو لاس سختو تاسو اتناو کوي دا ولې سخ ولري حضرت معاذ رضی الله عنه حرسات ابن معاذ رضی الله عنه تو فرمایل دا الله پیغمبر دی باندې زه کسب کوم زه بیکار کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ها فقبلها نو خپل کړو هغه لاسونه غله چې دا کلک دی ته په دې کار کې کسب پکې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خپل کړل وکسب چې کوي لاس پر کلکی او د مزدوري هغه بخوري ا چې کسب دی نه الاس دی نو چې لاس له در کې ته وایګنې چې د خیر لاس کې کینوله بیا دغه دا وایي چې د خیر الله کې کینوله نه نه کار کوا دې سره به بدنم چې خي او دې سره به کلا کومي بدن بریم خي او د لاس مزدوري چې کم نه هغه بم خوري الله وی اکالون للسحتا خلون کې دی حرام لرا و حرام چې کم نه خوري حرام ته لاس چولې دی اکالون للسحتی خلون کې دی دی حرام لرا و حرام مال چې کم نه نه غخوري دا رنګي د ادریس علی السلام بارک راضی کان حیاتن د حیاتو درزیو ادریس علی السلام با درزی توپ کا او جامع به ګندلې د ابراهیم علی السلام بارک راضی کان بازارن د بازارو د ټکو کار به کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام و نبینا صلی الله علیه وسلم کان یرعی و زمنګ پیغمبر چې کله کله به غړي سره وړي دغه به کول افسر تجارت پم کو تجارت په دغه کارو خو کله کله دغم کړي وي غړیم چې کم نه سره ولوي پیغمبر انبیاء ته وګورنه کارونه کړی دي ښا سليمان عليه السلام نو سليمان السلام هغه به ټوکرې جوړولې نه دا غي مزدوري به خړله داود علی السلام زغره جوړولې نه دا غي مزدوري به هغه ستا هغه به خړله د انبیاو کسبو د صحابه کرامو کسبو د سلف صالحینو محدثین مفسرین کسبو او د د کسب نه نه پارامه چرګ تر جوړ شي بیا دا بیا دا لکه پکې نه وي پارامه چرګي بیا نه کسب خيخه اچره دین کار کوي او سره کسب کوي زمیداری کوي دکانداری تجارت کوي یا دفتری کوي نوکری و سره کوي ډېر په سړی خخکاری د خپل لاس خوري او غټي نه ډېر خي او الله امداد برکي الله بری غیبی امداد کوي دانه چې ته به دا غسناسته الله بری امام کرخی رحمت الله علیه هغه بیمارو شاګردانو درخواست کو پیلی ورته وکړو چې زه مونږ تعالی د بادشاہ نه څه پیسې وروړو پیسې بدل وروړو هغه وینا پیسې زما ضرورت نشته خیر هغه بادشاہ ته لړو وې دا زمونږ استاد چې کم نه هغه بیمار دی هغه ټیک دا زر روپے ولا مقرر شوی چې کله شاګردان یو وتل نه دی یا الله ما د بادشاہ پیسو ته ایثار مک د بادشاہ پیسې ما سره یو ځای نه ام دا سیوا چې کله هغه راتلل او پیسې ولا راتلې بازار ته کسان نادن نشو نو جنازه ولا دغه مخله ورل جنازه مخله ورله او د بادشاہ پیسو سره یو ځای نه شو الله سره چې کم نه نظر شو ملاقات وشو بس داسې نیکان خلق بزرگان علما چې کم نه نغی تیر شو بادشاہ پیسو ته لاس نه ونیولې اکالون لسوتا خلون کې دی حرام لرا فین جاو کا پس کچر راشتا تا فحکم فیصله کوا بینهم پمین دی کې او آرزانهم یا مخواله وردینا تفسیر مزری معنا کې شهدا نگرانان و داغه ساتون کې وو زکه د مخکنو کتابونو اسمانیو ذمہ داری الله علما ته ورکړو چې تاسو بر دې حفاظت کوئ او د قران کریم ذمہ داری الله په خپل غسته و په دې وجه باندې ان نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون سوره هجر کې براش فلا تخشوا الناس نه حسن بصری او روح المانی دی آیت دلاندې وی ان الخطاب الى المسلمین وی دا خطاب مسلمانانو ته دی دې کې خطاب مسلمانانو ته دی دانه چې واسطه يهودو او نصارا هغه ته مرادو ولا تشتروا مغره کوي بیااتی په حکمونو زما پیتونو زما سمنن قلیلا دنیا لگا او بیا فضل ابن عیاض رحمت الله علیه وی لئن اطلب الدنيا بالتبل والمزمار احب الي ان اطلب وی ما تا غره دی هغه مال او دولت چې هغه په تبل مزمار باندې هغه وصول کړی شي د دینه د دینه چې هغه وصول کړی شي بدین په دین باندې هغه په دین باندې یو سړی حاصلې او بل طرف ته سړی په ډولکی باندې حاصلې و د ډولکی هغه مال د دیونه غوړه چې دی په دین باندې راټولې په دې وجبان احب الیا ان اطلب علی العباده چې په عبادت باندې حاصلې نه دغه یو کس چې اتبل مزمار دی واغه دولت نه غوړل ومن لم يحكم او چا چې فیصله ونکړه بما پاسو انزل الله چې را لګل دي الله فاولائک پس دا کسان هم الکافرون دی کافران دی عقیدتن یې انکار وکړو عقیدتن د الله د کتاب نه انکار وکړو نو بیا خو کافر دی وکتبنا علی کلمنګا علیهم ان فرس کلمنګا علیهم په دی باندې په دا تورات کې ان النفس نه چې کنه تقسیم کوي تقسیم نه لري بلکې زمانه جاهلیت اخل کو باندې رد کوي چې بنو قریظه او بنو نذیرو نو چې کله بنو نذیر نه با بنو قریظه او قتل کو نو هغه هغه بس کول چې چا به قتل کړو نو هغه بلاند نشو نو داغه بدله کې به بل ته وایو دا چې به یو بل کول بنو قرزه بنو نذیر نو الله پاغي رد کوي چې نه نه چا مر کړه دی نو ام هغه به وجلی شي دا سنه چې تاسو داغه په وس کې بل چې کم نه وجلی دا رنګي چاله پوزه ماته کړه پوزه بوله ماته چاله لاس خو کړه لاس بوله دا کوي ا کسو کې په سر والے سر بول او کچره معفو کې نو هغه ډیره پر ده معافی چې کم نه هغه لوی قرباني ده او هغه قشيره خو قصاص چې کم نه هغه برابر باندې نه دا قران پاغي باندې رد کړي فمن تصدقا چا چې معافی وکړه به د دغه ګن د دغه جرم فهو کفاره الله دا کفاره شر در پاره کفاره دا چې زره دنیا په دغه کې بخلاش نور خو به توبه وباسي الله نو معافي غواړي ومن لم يحكم او چا چې فیصله ونکړه بما په کتاب انزل الله چې علی ګل الله فاولائک پس دا کسان هم الظالمون دي ظالمان دي نسوارو ته اشاره ده چې هغه ظلم کې فیصله تغاله دګدي وقفینا او پر لپسې را لګلم علا سارهم په طریقو ردی باندې به عیسی ابن مریم عیسی علی السلام چې د مریم ومعزتن او نصیحت للمتقین د پاره فرزګارانو هر آسماني کتاب آی کې هدایت او غلارو پکې او بعضو کې احکام لګو او بعضو کې ډیرو نور لار د هدایت او نصیحت هر یو کتاب آسماني کې وو وال یحکم او فیصله وکول اهل الانجیل خاوندانو د انجیل بما پاسو انزل الله چې علی ګلو الله فی پاره کې سیر علی ګلو صفات د پیغمبر تورات او انجیل کې راغلو ومن لم يحكم چا چې فیصله ونکړه بما پاسو انزل الله چې را لګل دي الله فاولائک پس دا کسان هم الفاسقون دینا فرمان دی یهود عوام ته اشاره وا چې فاسقین دی عمل په فیصله باندې نه کوي او ظالمون اشاره نه سوارو ته وا چې ظالمان فیصله هغه هغه تقاله نګدي او مخکې يهود چې هغه عقیدتن انکار وکړ هو کافران دي او که فیصله نه مني نه لوی ګناه کبیره یو کو وانزلنا الیک الكتاب اور علیکل من تا ته قران بالحق د پاره کار کول د حق مصدقا لما تصدیقون کې د هغه سو چې مخکره د دې من الكتابه یعنی کتاب ومهیمنن ساتون کې علیه په دې کتابونو په دام بخکرو علی من قران راو لګو ساتون کې او نگران محافظ شاهد امین او ساتون کې بما پاسو انزل الله چې علی ګل دې الله ولا تتبع تابعدار مکوا اهوام د خواهشات ردی اما د اسنا جا کا چرشتا تا من الحق یعنی حق و د حق نه مخ چکم نه اغه ماړه یا شراتن مراد فروغیات او منها جان عبادات دا ته مراد دي شرعتن عبادات و منها جاء او معاملات ټول ته مراد دي خو شریعت او حقیقت دا یو شی دی بعضوی حقیقت ځان نه دی شریعت ځان لري حالان کې داسې نه ده روح المانیم وای چې څوک په امام قرطبی وای چې شریعت حقیقت کې څوک فرق کوي نه دا زندي کړي المجدد الفسانی رحمت الله علیه په خپل مکتوبات کې هغه وای چې څوک دې کې فرق کینې دا سړی زنديق دی زنديق دی ته وایي چې دا اس دین نشته اس طریقې نشته مس کپار غاړه ورغی احکام را لګلی دي هغه نعمتونه درکړي درلا تاسو عزمي نعمت ایمان نعمت قران نعمت مال تاسو عزمي چې تاسو دې کې څه کوئ فاستبقوا الخيرات نو لاندې کېږي نیکو ته ال الله دې الله ته مرجوکم واپس تاسو را جميعا د ټولو فینبئکم پس خبر وکي تاسو بما پاس باندې چې را لګل د الله الیک تا تا خو پیغمبر نه چړولې امت ته وای وتا دوکان کی واد نه لې اصل علاج دل درنه کی چې د الله کتاب نه دی واړی او شیطان لالچ ورکی ښا شیطان لالچ دا ورکی چې اسړیا دا ګوره بیګم او پاسې د پښمنه پس داغې نه خوب نه شو نه خوبم په کار د خامخا کنه ولنفسک حق تا باندې د خپل نفس کله کله شیطان د پوی سړی هم ګور استادي ان وتی تا باندې د نفس حق دی نه خوب وکورتا نه چې په خوب ورشي نه غریب د نار څخه پاتې شي درس پاتې شي نور څه پاتې شي روزه ماته ته پاتې شي او کله کله ورته وي دا پاوړه غټلم ګور پتا لازم دي وړو له په ولم غټي مزدوري بکای نو خیر دا قران دانه چې کنه دا چې تزي دا بیا به وای بل ټیم به وای خو دې وخت درې ځان له په ولم غټل غواړي نه دی غریب پاغي کې نه د دوه دولس نه وبس ایا په ششو 15 شپږو مینس کې وغورځي ششو پنځ کې راشي بیا دا وته خسته کی ان کله کله ورته وي یسړیا ستړی مې ټول ورځ ځان لکار وکړ ان دا دونه ټیک ده خدا دې چې دا دمه بم ورته کې کنه ان جو بس پرې باسي کور اسمبلی پکټ کې رو پرځي نن بیا غوږی خو ماری ډیو غوږ ته یې خو اما در سورې دو اخر مازه سره تکه می والي و مې دار تکیو کار نه کنه ها هغه هغه چار پای چې بیماری یا کمزوري یا څه شریوزری ورته یا زنانه نه زړه دي دا هغه له خیر دی ازنانه مو چې زه مختص کړی ځان له قران د پاره چې موږ ودی د قران لزو او روبې نو هم سیره قربانی ده پرده کې زیرازي انا بعض خوشاټار به پکې انا د زنانو د تلس ضرورت دی انا وای د اسکول ته سره لګې دې ته ضرورت دی ا دې کالج ته وسره لګې اخر د یاره تاسو ته ترونه کو خو چې چتا بے خوند او بے غیرت ای نو دا غند بخلینه بدل پازوزی آداب کوي دا ډېر بے غیرت ای ا دې ډېر په کور باندې کمزوري تمام ورځ به هغه ګرځي هغه باندې خیر دی او چې قران درس ته ان دې زنانه ته ضرورت نه په یې پم باندې به وری کنه وای دا قرباني ده کنه ها دا سید وای دا شته دی وای په دې وجه باندې هغه نه وای چې وای دا سکول ته سره دی د کالج ته سره دی چې په سړک باندې ولاړی وای دا غنه خو دې لپاره چې قران ته راځي نو دا غي خدای دا بازه مرزغون ته یینو الله وای هوا پروا مساتای دا شیطان بتا اسنه چې وادلوي ګوري او قران نه ګوري اخوا دی خواږي فین تولوا پس کچره ما خواړو دی فعلم پس وشا یبغون لټی دی ومن احسنو اسو زیاد خستا من الله په کتاب د الله باندې حکمن په فیصله کې لقوم یوقنون د پادا قوم چې یقین کوي اوس د دې زینا د صورت و مېسا اوم باب بیانې او په دې کې ترک موالات عن اعداء الله دا الله له دشمنانو نه بایکاټ وکړي تبالک لکه حق پرس به چې دوست سره یو ځای ملګرو د تنظیم سره او د دشمنانو نه د بایکاټي دا نه چې دشمنانو سره لیک سلیک کوي او تګ را تګ وسره کوي او بل طرف ته ځان په تنظیم کې شامل باجه کوي نه ته شامل باجه یې ځان نه شامل باجه مې جوړ وکنه چې کله یو خوا کله بل خوا ځان تنظیم سره کلک کا د ملګرو سره منهم پدې کې فإنه منهم بشک دې د دین دی دې سره و او الته به سره می دنیا کې و سره ما قیامت کې به و سره می ان الله بشک الله لا يهد القوم الظالمين توفیق نور کې قوم ظالم ته فتر الذين پس ته بوینیا کسان فی قلوبهم چې پزون داغه کې مرض منافقت دی یسارعون تلوار بکی فیهم په دوستۍ ردی کې فیهم په دوستۍ ردی کې د دشمنانو یقولون وای بدی نخشا یریګ منګه ان تصيبنا چون رسیږي مونږ ته دایره تکلیف د زمانه څه مطلب ځکه وسره دوستي کوو اسنه چې حکومت راشي اسنه چې حکومت راشي بیا راته تکلیف راکړي وای را دي شي کنه د باطل پرس پر حکومت او چې راشي حکومت نه حق بیانوا تاسو څنګه شي منع کوله ها صحیح آداب سره اخلاق سره درس د قران چې ورکه د اخلاق او د آداب سره کنزل چاته مکوا عصر چا توهین مکوا سپکاوي مکوا او چې مسله راشي ناغه بیانوا انت ته څوک نه چويل خو دا خلاصه معنی او اخلاق نه او بد اخلاقی اکثر کین جوړ بیا وی دا چل شو اپلانې چل شو اپلانې چل شو ا جګړه جوړ شو او دا چل شو هغه نه چې قران د الله کتاب اخلاق سره رد کوا خو په یو طریقې سره رد کوا چې به ځای خپل نه راس پړي نه ستایسو کوم دا نه چکول او چې راشي بیا نو په حق باندې به نه الله به امداد کوي فیسب الله عدوا بغیر علم نه هغه چل بیا دغه سینو بیا وستا عالم وستا استاد بکنزی چې تاغه ته کنزلو کې نه کنزل ضرورت نه بی ادبی نه پکارو بلکې آداب سره ټیک د نوم یې واخله د پلانی عالم چې دا کتاب دی دا خبره ده پکې دا لکه صحیح نه را موافق نه را خلا صحیح خذل بکاری بی ادبی چې کم طرفنا حضرت شیخ القرآن به فرمایلو چې بعد مال رالو انا زخه پلانو والما انا پلانو خو زروخ کلمه نه ما وته دا ته بغد خپل خلی د سره دا چل کړي تا به خلاص مون یې خزول کني دی توحید سنت کډیر خواګره او تا ته به خلک را نږدې کیږي او تا به طریقه سم منی کړي ویسبعو پشودی علامه پاسبانی اثر چې پټي دا بیا قیامت کې خه دا خلک چې به مونږ تاسو سره یو انهم لمعکم چې بشک دې ملګری تاسو لري حبتت اعمالهم برباد شو عمل نه دي فعذبوا پس دي خاسرين تاوانيان یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو دې ځکه ترغیب ورکې په دوستۍ د موحدینو دا موحدین سره ملګری شه چې محبت پکې الله دی سره ويحبونه او دی به محبت کې د الله سره ازلتین نرمی کون کې وي علی المؤمنین د مؤمنان سره و مؤمنان سره باندې نرمی کون کې څنګه نرمی کون کې وي نو سورته هجر رسول الله سم سپارا داغي اخري رکو چې کم نه ګوره الته کې وي سورته هجر رسول الله سم سپارا انکسار او عجز کې راز ورتا او داغه خوشامدی کوا چې تاسو ډیر خی او تاسو داسي او داغه ډیر لحاظ کوا چې قران تراشي او بیا ملمانه چې راشي نو چې ملمانه راشي نو قربانو له پکای د ملمنو ډیر لحاظ او ډیر قدر یو کی ځکه چې عام د دنیا له حاصل سره دنیوي له حاصل سره ملمراج نه خلک سمره خو خیال ساتي زه وته پاک او کټونه برابر او بو چیلم او دو کنه نه پښتنو د غری او ته برابر ساتي نو چې د خدای کور ته راشي او جماعت ته راشي نو هر کله سلام کلام دا پکاري لته تسلیم الاو شي د ملمنو مو او د قربانو مو نو قربانو له پکاده چې قربانو مخ کې راځي ښا او کنه دا نه چې ملمان راشي قربانو دغه خیری من کله کله زور نه ورکو ملګرو ته دی وجنه چې ملمان راشي قربان نه نغي به جو دی جو د قران سره اهمیت وسره نشته رخه د درس اهمیت چې کوم دی نشته راضی خدا من کله کله سی وی خو یې لګو چې لګوي او بیداری چې اسنه شیطان لکه ولا صدقه واچي وي ساری کیږي په دې وجه باندې نه الله وی واغې سره نرمي یغې سره مینا محبت ازلتین نرمي کون کې علی المؤمنین د مؤمنانو سره اعزتن سختی کون کې علی الکافرین د کافرانو سره یجاهدون کوشش کون کې فی سبیل الله په دین د الله کې jihad کون کې کوشش کون کې په دین د الله کې ولا يخافون موږ د دې خلکو نه بایکاټ کو چې د قران توای دا دشمن ده او دا داسې دي نو د موږ ملګرتیا به چا سری خو په ملګرو په افراد به خوار شینو الله وینا انما ولیکم الله بشکا مددگار ستاسو یو الله دی ورسوله او پیغمبر داغه دی ودا پروا مکوا الله دې مددگار دی و د پیغمبر طریقه طالب استا چې پاره کلک شوي نو الله بس امداد کوي والذین او آکسان آمنو چې مؤمنان دي الذين کسان یقیمون الصلاة چې درس کې مون ويؤتون الزکاة او ورکی زکات وهم راکعون او دی عاجز کون کی خاضعون خا یا متواضعون دی عاجز کون کی الله تا ومن يتول الله اسو کې دوست کې د الله سره ورسوله د پیغمبر دغه سره والذین او آکسان سره آمنو چې مؤمنان دي فإن حزب الله بشک ډله د الله هم الغالبون صرف دی بغالبی وډله د الله دا غالب بی ډله د الله دا بغالبی او اعد حضرت جعفر ابن ابي طالب دا هغه ته چې کم دین اشاره ده هغه واقعیا چې پنځم کال د نبوتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام د دشمنانو د الله نه تنگ راغلو ځکه هغه ډیر ظلم او زیاتې شروع کړو نو حبشه ته هجرت وکړو صحابه کرام ته ویزه تاسو حضرت جعفر زلانو د اتل سکال زلمیو د امیرو دی لړل حبشه ته او نجاشی بادشاہو کله چې حالت لړو ځان له خپل مزدوری بم کولا او دین چې ساو دا غینه کې دی شو هغه بهم کو کارو په دې کې دا مشرکین مکه دیوې خدای موږ نه لړل او تختې دل او پلان زیات لړل دا خو دې دې را پار لړل چې الته کې بزان له تیارې کې ملګری به جوړي فوج به جوړي په موږ به حمله کوي راشه دې مخنیوي کول غواړي لدې څه تخفي ځان سره واغسته عمرو بن عاص رضی الله عنه چې هغه وخت له ایمان نه راوړي دی یو وفد لړو بادشاہ ته او شکایت وکړو چې دا څه موږ راغلی یو هغه وسري تاسو خدمت ویره دا څه کسان زمونږ نه را تختیدل دي او او موږ هغه پسې رولې ګلو چې هغه راولې نو که تاسو دا مهرباني وکړه نو هغه وټیک دا پیسې به راو غواړم پولیس ور پسې راولې ګو او حضرت جعفر زلان نور داغه ملګری سکار کې مختو مزدوری ځان لکولا او وته تاسو بادشاہ غواړي وی ښا روان شو چې کله لاړلو بادشاہ دربار ته راغلو پولیس دربار ته مخ کې لړ اجازه غواړي کنه دغه بادشاہ نه خړې په پولیس یریږي اجازه وغوښته حضرت جعفر زلانو چې کم نه تنگ شو چې وخت تیر شي اجازه نه ملاوي جو په ور راکی خو دي ورله دستک داسې ډر دځه ولا ورکړو او ته وی افتح الباب فإن حزب الله هم الحاضرون وار کولاو کې دروازه لري کې دا الله دل حاضر ده اجه څنګه ورله دستک ورکنه درس بادشاہ وګنه چې عمله وکړه او کرسین قطر اپرو ته بیوچ شو وزیران چې کله خوشو برابر شو دا سوق دی ا پولیسو ته دا کس کسان دي کنه چې تاسو لګلوي ښا ویرا پریزي چې کله پرې خو دو امر بن عاص او داخله کو دا ټول ناشتي وزرا ناشتي بادشاه وی خسری نو حضرت جعفر زلانو هغه داسو چې د خپل طریقې مطابق دنه سلام وکړو او د بادشاہ دا طریقه و چې هغه ته بسیده کې دا تعظیمی نو وزراوی او عمرو بن عاص او هغه ملګرو وګوره کنه مونږ نوې دا به دبري ستاره شاهي دربار سپکاوي یو کو هغه خدا ولي تاسو دولې ونکړه هغه سي د مونږ ځکه ونکړه چې مونږ ته الله یو پیغمبر را لېګلې او داغه نه مونږه مخکې چې وو كنا نعبد من الأشجار والأحجار منګه مخکې د هغې نه عبادت کوونکو د ونو او د بوټو د ګټو من ته الله یو پیغمبر را لېږلی دی چې من ته صرف د یو الله بندگی او عبادت خول دی او یو الله ته منګه سجده کوونکو ګرځېدو دا تندې د الله نه ما سیوا اچا چې کم نه وسنه لګي بادشاہ باندې خبر اثر وکړو او انصافیو بیا هغه امن بن عاص دغه ملګرو وی وی د عیسی علی السلام دین منی هغه ورته د عیسی علی السلام بارک سوی وی د عیسی علی السلام بارک دار چې موږ راتلو سورته مریم راغلو او عیسی علی السلام بارک زمون عقیده دارا چې هغه د الله بنده دی او عیسی علی السلام په خپل ویلو انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا زود الله پیغمبر ما او ما ته به الله کتاب را کوي نجاشی بادشاہ په جړاش او ایمان ته مایل شو او ډیر زړه نرم شو تاسو ردی بار کې ماته شکایت کوئ او بیا د حضرت جعفر زلان او داغه د ملګرو ډیر احترام او قدر یې او ډیر پیسې سره داغه جن را رسخت کړو دا تل سکال نو جوان زلمه خو مسله داسې وکړه چې ټول ولړ